الرحمن الرحيم ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم ينتكس به الطهارة یا د کای مسله سیو چې په ډاکه خلې بیا داس متری چې په ډاکه خلې نه بیا یوینه سهل نه بیا داس نه باندې متری او د کان مله خو بالکل ورسره ذکر کړی دی دا د نواکز د دوسو دا بیان کړی دی به د یبه مسلې بیان کړی دی د کی مسلې ښکنه آیا شری کړی به دنه بعد به دا ضبط عادی کا بیان کړی نو هر څه کنه خپل مناسبت کتلی چې دوته پچار دوته پچار دوه هدې ملو د نواکس د توارت په میول سره وړله هغه اسباب چې پیسه او داس متیږي ثم ما لا يكون حدث من هغه شای چې هغه سبب دی به ودسي نوي او داس نه متیږي لکه لش کی وینا یا زحم په خلوش کې وینا وی کنه هو سایل نه وی او داس نه مونږ متیږي یا کنه کای چې په ډاکه خلوب باندې نه وی په دې باندې او داس نه متیدو امیر احناف په نوم باندې يروى ذلك عن ابي يوسف رحمه الله يروى ذلك عن ابي يوسف رحمه الله روایت کېږي و نقل کېږي دغه مذکور حکم د امام ابي يوسف صاحب نه هغه دا وی چې دا مردوړي نه دي چې دا وداس نه مته چې مردوړه نه دي دا هغه امام يوسف سره دا خبره نقل کېږي وهو صحيح ودا حكم چې صحيح ده اذن اشاره د اختلاف ته څه اختلاف ته پښه کړه چې دې ته صحیح ویل مری مخه کچ بل کولا ته پښه ابل کول چا کړه امام محمد صاحب ویل دي کنه امام محمد صاحب چې نه سبب د به د سید نه وی خمر دوړ دي ان هغه لښ کې ویني چې سایل نه دي هغه لښ کې کای کنه چې په ډاکه خله باندې نه دا ټیک ته او داس نه باندې مدري خدا نه وی چې دا یو کله جسم پر کمر دوړه دا مردوړ ده ځکه چې دا غا شای چې د سبب دی به ودسې نو او داسې نه کړم وته دا نه د مردور د جهاد حکم د شرع نه شریعت مردور نه بلی ليس بنجس حكما دن دا پلیت کرن دی جهاد حکم د شرع نه حيث لم يتكذ به توارت ځکه چې په دې او داس نه کړم وته شریعت دا مردور نه بلی ځکه چې کنه او داسې نه کړم وته کنه کچېره مردور وای به او داس په متوله کنه اته بدن نه کنه پلتی اوتلا دا پلتی دو د بدن خرج شو پلتی خو چې بدن خرج یې په فخو داس متېږي کنه او شریعت په دې باندې داس نکړو موت مری ما چې مزدوري نه بلی شریعت لانه ليس بنجس حکما ځکه چې دا مال یې کولو حدثن دا شي چې سبب دی به ودسې نو دا کنه نو مردود حکما د جهات حکم د شرع نه مردود دا شریعت کنه خو مردود نه بلی ځکه چې په دې سره اوداس نو شموت لشکې په دې دلیل باندې اعتراض ده چې په دې دلیل شو مصدرال مطلوب دو دوا ورا مصدرال مطلوب دې ته ویل شي چې هغه دلیل چې په کیما دعوی یې پیروي عین هغه دعوا وي چې کیما دعوا دې دعوی نه دلیل جوړ کې کنه یا دې دعوی شکن چې کیم په دلیل چې کومه مقدمه ده دا یو مقدمه پر کې اې دا وینر خپل شي په خپل حاصل دا ده چې دلیل کنه عین مدعاوی کنه یا جز مدعا نه وي بلته ته مصدره المطلوب یې کړي دا په خپل مطلوب باندې په خپل دوا باندې ګر و پاش وي اګره د دلیل جوړ کنه دوه تا غالب دو دوا دا چې لا یکون جسن کنه ما لا یکون حدثن لا یکون جسن دا الفکای ليس بلا جسن دا نه لمر دوړ دا خو دې بیان هی دا وا چې ملائکون حدث لا یکون جسن او ته یې کنه دا کنه دلیل جوړ کړ مصدر المطلوب دو بیا په سویا وسته کنه حيث لم ينتقل به توارته ځکه چې په دې سره او داس نشو موته په دې کې وینې سره او داس یا په دې کې سره او داس نشو موته دا معنی چې ليس به حدث ځکه چې دا به کنه سبب دې به ودسیدا جواب دا ده چې دغه اشکال نه چې مصدر ال مطلوب نشته ته هدايه ملایبت ته فکر نه وکړه دا واخو دا چې مال یکونو حدثن چې کوم سبب دی به ودسي نه وي به ودسي نه وي جوړېږي او داس نه موتوي لا یکونو جسم امر دور نه ده په دې دلیل ته روي ځکه چې مردور به ته چې شریعت وي چې مردور ده کنه مردور یې کته ویل شي چې شریعت حکم پوهچې ده مردور ده کنه او په دې باندې شریعت حکم نه ولګو چې مردور ده لانه ليس بنجس حکما دا کله حکما ته کا په اضافه شو کنه پر دلیل شه لانه ځکه چې دا غا شای چې دا ليس بحدث دا سبب دې به ودسي نه ده او داس نه بونه متجي ليس بنجس حکما دا کن شرعا بلتی نه ده شریعت ته پلتی نه وبلل کنه مردود خو بیا په لري چې شریعت مردود ویلي کنه او دا شریعت مردود نه ویلي ځکه مې چلی سکنه لا یکون نجسن نه پدې کې دلیل شکنه اضافه د حکمن ټکو دو کنه حکمن دا معنی چې شریعت مردود ویلي او دا ټکو کنه یې په دعوا شي په ځان سره کنه خو مجرد دعوا دو لانه ليس بنجس حکمن دا ما لا يكون حدثن دا نه ده کنه حکمن مردود نه ده شرعا مردود نه ده اشتراط په فیصله کې مردود نه ده ځکه چې مردور سره دا لازم ده چې کوم شی مردور وي او د بدن نه وځي یې سره دا لازم ده چې او داس متري انتقاض طهارت او حدث سره لازم ده کنه ابي حدث ابي ضروره او دوی ته خو میوي چې دا حدث نه ده او داسې نکړو موت نه لازم منتفي شو حدثنا منتفي شو انتقاد تورتنا منتفي شو كنا او په انتفاع د لازم سره انتفاع د ملزوم رسي كنا چې حدث نشو او داس موتوي كنا بیا نجسا نشو پلیتا نه ده کنه ان نجس سره حدث ولا لازم ده چې مردور وي او بدن نه وځي کنه هغه حدث اوي بیا ودسي اوي نه دا دلیل ده د انتفاع د لازم نه انتفاع د ملزوم مونږ کنه حيث لم ينتقد به توارته نجس حكما ولندا شرحان مردور ورنده ځکه چې مردور سره انتقاد د طهارت لازم ده مردور سره حدثیت لازم ده و دا نشته پښې او داسې موت نه کوم دی وبلو ځکه چې بس او داسې شو موت چې او داسې شو موت به شریعت هغه مردور نه بلی انت شاید به مردور وي نه داوا سبب ته چې سبب نه جسم وهذا او دنه حل کې دغه تفصیل کړه دا چې دغه وینې وي دا کای چې دا لښکی کنه کوي نه دي سایل نه دي دا کای چې لښکی کنه کای دا د ډک خورې نه ده ای جمعې و دې نه رخې په حق شغل نه مردور او کما یې عاشي تر پریوتو بیا په حق شغل مردور ده زه هم دې کنه پد کربس کوله کوله کنه و ا دې چې ته ماټ تور چوله دا چې د کای کې په ډاکه خلوي بدا کنه او داس متوي دا د کای قسمي نه بوي کنه اذا کا میرت دا وته دا ډاکه خلوي کای وته نه کېزا چې میرا کای کو امیم زیر دا و د رب نه شاد میرا اذا کا میرت چې دا میرا کای کو او طعام یا خوري به کای کو او ما ان یا به کای کو خور کای کو یا به کای کو مرا دغه یو طبیعت ته د انسان په تبعیه شي امی څه په وجود سره ترویر شي ضرورت تک نه یو وینه ضرورت ته وینه بغیره امی څه بدن بلکې د حیوانات بدن هغه بیا ژوندای شي په تلکا چې وینه نه پشه جواب ته بل بل غم ده د بل غم یو قوت ته د انسان په وجود سره کنه دغه چې ختم شي کنه به انسان هغه بیا نه پوت کېږي به وجود نه پوت کېږي کنه به دې سره کړ بیمورېږي مري بلغم او بلا سودا بلی او بلا صفرا بلی دا غیلې چې کیمې وینې مې جوړوي کنه یو قسم زیړه یې بونه پوت شي زړه یو قسم زیړه یې بو جوړه کو دا غا یو کنه قوت ته د انسان وجود دې پر ضروری ده دا کله کله چې چاته ملیریا ورشي او کای نه مې دا شریکو به چې کوم خړو یا وسو کنه خړی به کای کوي چاته مو شي بیا زیړه به شری شي کنه هغه زیړه به چا تروي دي سخت تروي دي کنه هغه ته میراوي ته ویل شي دغه مسلمان کای دا د میراج څخه کای کوي او دا په یې نه باندې باندې کنه یګه ته به نر تکلیف رسنلو یې کنه یې نه شری تا نه دا که د انسان په کنه په طبیعت یو انسان په وجود یو قوت ته د انسان وجود پر دا ضروری ده زنا د شټینګ وینا دو تیر تیر کندی کی ونه وینا دو کنه اته میره تو سودا وته ویل شي د بل ته میره تو صفرا وته ویل شي هغه یو کنه قوت تا و د انسان د وجود لپاره ضروری ده چې ختم شي یا ډیر شي چې ډیر شي بیا سای سودوی شي واسوسی شي کنه ولې ولیږي او چې کابه شي بیا کنه نقصان نه چاره ته به مخالف و سر کشتن د روزې به وند بام پټ کنه سک ګرم دی سک سړ دی سک خوش دی سک میا دی کنه دا چې په خپل اعتدال باندې بي وکړي چې طبيعت مې ټیک ده کنه او چې دا د اعتدال نه خراب شي کم شي کنه وینه کم شي یا زیوت شي بل غم کم شي یا زیوت شي کنه به نقصان ده میرا خو میرا ته سودا ته راغله ده او میرا ته سفرا ته راغله ده ا تیرې کندې کې کندې کې وینه وینه نه دی هغه خو وینه ودل شي کنه چې په ملا چې کنه قرار و تام کار څه وخت نه وی روغلی او زه دا به دا تفصیل نه کو چې نه یو رکنه د خورې دې به چې کای وی کنه کا قرار یې روغره وی کا قرار یې نه وی کنه او داس موتیجی احتیاط په دې شي دا کاروي دوړې کولې تفصیل شوې دو کنه ځکه چې اکول صحیح ده او ځکه چې دا کول صحیح ده کنه خو چونکې کیسه دې تو عرب ته د المزیو د سیدو دې پکې دو کنه ا د ي وجنه فتوى په دې مور کې وسکه چې دا سنه متذکر چې تزايب وکنه یا تزاحرک ته و طرفين په درې نکیر دي دا یو دی بلغه نه کوي نکیر نه ده بلغه نه کوي صورتونه دوا دي یو دا چې ته زکام ورغلا یو سم ده زکام ورغلا ده کنه ا د زکام ولا کوي ده کنه بلغام د سار نه روشي په پیړې کنه دا سار ده هغه سار نه رولو کنه په خلوب باندې چې ته دوی پالک باندې کای دې کړو دا خلوب دا په اتفاق سره نه کیږي کنه امام ابي سودا وي چې دا کوي ځان کې زبې نه کړم او یو دې مې دې نه چل چک شي کنه آ کوي چې زنه کې زبې نه ول خلاف المرتکا من الجو خلاف پې کوي چې دا چل چک وي دې کنه خېټه نه ام مناظر من الناس غير ناقل بالاتفاق چې سار نه کېز وي لکه د نظرې ولا سړي ولا کنه بیا په اتفاق سره نه کېز نه ده لان الراس ليس بموزي نجاحته ځکه چې سار دې پرې ته یې زوی نه ده په خپل خپل غمر دوړ نه ده او ورګه دا خک ورګه ته کې په جيب کې دي کنه دغه تغلیل مکروه ده ځکه چې طبيعت دې نفرت کو کنه یا دې نه سورې نه سورې ولا ریمول کنه هر وخت کنه پیځې په دې پیځوي کنه په نه سورې کا کار وی کنه به هغه سره مې مکروه ده یا کې په سره دوه مشر کول پیوي اس لایلو کا سره دي کنه هغه بيدري مې کنه کپا کسره وی کسره بیدری می کې بیو رسیدې کسره مې مکروه ده لانه سوداء مخترقه دا غا سودا دو کچه سوی دو و ان کنه ماین او کچره کنه مایا و دا بینه ټوټه ټوټه نه وي کندی کی کندی کی نه وي صفا بینه وي فكذلك عند محمد الله ب د هرنګ یو داس متوي ا محمد صاحب نن اعتبار به سان وای چې اس کوي د هرنګ متبر د ډکوله د خوري وتا چې په ډک خوري وسه پاوي نه چې وته داس متوي چې اس کوي په د بکی اقسام باندې چې یې به ولا و د خړې ولا دی کنه اخو وتا او داس مو تیجی بوند چې په ډکه خوري خدا کا وینه وې کنه او د وینه کای دا چې په ډکه خوري وته و چې په ډکه خوري به نه پمنده ونه وعندهما او شیخین وی امام ابي يوسف صاحب او امام حنیفه صاحب چې نه خالص وینه دته کنه ډکوله د خوري ما وته کسه چې په ډکه خوري دی کا په کامه خوري دی کنه دا څه کسا کا چې دا په خپل به دله کتور وزو شي ولې کنه اته په زوشولې بندر وته ان سره به قوت نفسي کله خپل په قوت باندې به کنه به ولي وي خپل په خپل بندر وته ين کو زلوزه به دا داس متوي دا چې ته زخم دا په خېټه شي کنه یا په سینا شي زخم دا یا په خېټه زخم دا زخم مين دي کنه هغه چې زخم مين چې په دا دې تر وځي کچې حکم دې تورات پر غلوي د پاو د سموتي چې خولې ته رسېو داسې موت شو ځکه چې خولې ته حکم تورات ورغله ده که نه وین کنه که لګر کله شي بیا دا د معدې وینه نه ده ځکه چې معده شي وینه نشته مری ما چې ته کنه زخم دا چې ته دنا دو لأن المعدة ليست بمحل دم ميدا دي وين زوين دا فيكون من قرحة في الجوف دا چې ته زخم دا دنا دو په خېټه شي کنه اګه وینه دي کنه خله ترچګې شله به دا دمه سیل دي کنه تجاوز یې کړه به دا مده وداس مت دا کای نه ده چې په دغه ډکونه به کسي ده ولو نزل من رأس الى ما لانا او کچیر کی دې فیدا وینه اسارنا الى ما ايه زت لانا چې هغه پستا یې ساتو نرمه یې ساتو من اف دې پیده د من بیان دې ما لانا لانا مزي ساتو لانا لینو لین فصولی ته ویل شي ما موصلا یا موصفا ده کچره وینر ورسه لیکا د سار نه راونه شوې الا ما اه ستا لانا چې هغه نرم حساب دې پیځه دا حساب دې پیځه نرم دو کنه او دې نه بعد کنه دولې بیا اقصبا قصبت الفا هغه ډون راوندا اې د نرم حساب تر ورسه دې یعنی پر وته دې کنه بینه نه قزل وضو ابل اتفاق دا وینه په اتفاق سره او داس متوي ځکه چې دا پیځه خو وینه نشته من امتلاء اجواف الدماغ من البحارات يوا تبعي سستيدو د انسان په وجود سره تبعي سستي پيدو شي کنه چې داغه دماغ ولا په دماغ کې خنې دي دري دا د بخارات نه ډاک شي ا به دې نه بخار چې ګړي کنه بیا داغه دماغ باندې کنه هغه بخار ویړ شي کنه د انسان په وجود سره ټوله چار دغه دماغ وه د سمره چې مش خیس حرکت کې درې مې دولې درې مې کنه کنه د وطن ا دماغ ویني کنه کستر کې ته اډر نه دماغ ورکوي او که غږه ته د دماغ اډر کې کلو سپ ته الوس کړه د خیر و خلا د مرو خلا د منګیر د لړام د دشمن د کنه د نه فشې د زړه سي د کنه د ټوله چار د دماغ کو کنه د وجود حرکت هغه دماغ اډر وکړي به وته کنه وجود حرکت ورکړي چې کله دا د مه اډر پیریډ دی پاګه شم سانو شي بس کنه دا خلک د پلج وای لوس نه وی خراب نه په خراب به او ټیک ټاک کنه دا د کارات کاټ شي په سار شي هغه نه وینه روانه شي هغه وینه په هغه مغز باندې ور شي کنه ا د مغ وطن نه مینی کنه ا طرف ته کوم طرف ته چرا کاټ ته کنه ا طرف ته بیا ا لوس په اډر نه ور کوي کنه هذه كالوس في خبر قرار بي كنا نه مړې وخري نه کنه سیتلو تر ویدوي نه چلوي بیا دا رنګه د خیب شکنه دا غا دی کنه ا د مغه پاجوه باندې بخار وړي دي کنه بیا هغه د وجه نه د ما کنه لو سه په تاسو سره کې تاړ نه ور کوي کنه چټي شي بس کنه هغه خپل چار پیر دي کنه قدرت ته خدای په کده انسان وجود ته سریټ ور کوي آرام ور کوي په 24 غنټه شي کنه بس هغه وځه کا مشنری باندې شي خپل ازي هم دمه چې تکیا نه غولې وي او خپل لا مستند ته خپل وسیر ولا ده دو ته تکانه مراد تورک من مراد ده پکان شکن متورکن تکر ولا ده او متکئن یا کنه په یو کو نټي باندې نوسي اتکا دا مراد کچ یو کو نټي دې کنه نوس لګول ده او بل کو نټي دې مزکه نه چک ده کنه او دا طریقه باندې هي به ورشه او دا موت شو فلا يعرى عن خروج شني عادة فخبلا هو خير داودا سينا دو دا خو يواكنا فترتا يواكنا سستي دو په بدل شپ ويدو فلا لوس فيكنا حركات فير شو په پيزه بنده بوين شکړای په ګډه بند سور وینا سترګې کنا بنده سوینه نه هم حواس کم سا کنا دا معطل شول کوری پریشه ده عقل چار پریشه دوره یا شتیک تکره خو چارې سمیده باس کړه څه په خپل خو څه به ودسی پدتی د بدن نه وتلی خو سبب یې دا د وتو کې دی پره لأن الاستجاع سبب لاسترخاء المفاصل دا د اصول فقه یو قاعده ده کنه هغه قاعده وروخلی یو شای دا چې هغه سبب ده ا دې کې دی پره دا هغه سبب ده ا دې کې دی پره خدا بتلی ده دا پاتنه چې ستا که نه دا سبب د ادېګې دی پره یو شای دی چې سبب ده د امر مفتن دی پره بطلیش دی پر سبب ده و هغه کله سبب ده ادېګې دی پره به درمدار د حکم میکنه په دې سبب لګوي چې دا موجود وي حکم په لګوا چې حکم ما ده او کدا نه موجود ما لګوا ځکه چې دا باطلی ده پاتنه لګي چې دا شته او کنه شته ا س ه و ل ي ت ت ب ر ك ن ا بیا سایت وی که چې کیم شای چې سببی ظاهری د امر مبتن د پرا د امر باطنی د پرا د امر خفی د پرا و امر مبتن امر باطنی امر خفی سبب وی کنه د بل حکم د پرا د مدار د حکم هغه سبب ظاهری وی نه د امر باطنی خیب وی کنه د آرام ولا خیب د سنگ ولا خیب چې په ورخ پر وی کنه دا سبب ده د استرخاء د مفصله د پرا چې کوم په وجود سه بدینه دی په ودینه دی کنه هغه ټیلا شي ټول سر شي کنه او دا استرحال مفصله بدا سبب دا دی بود وتو کې دی پره چې کله استرحال مفصله روشي کنه بدینه په ودینه ډیرا شي کنه بیا سړی نه بود وځي هره په داسو چې بود نه وځي او په خېب څه پته لګي چې مونږه بود وتل کنه وتل خېب ولای خواصو دي چار کو نه کنه نه په غږې باندې ور وي نه په کنه په بې دې باندې کله اخلاص کړل شي کنه خو سبب خو موجود ده چې سرخه دې مفضل ده اخو رغلی ده ځکه چې کنه آرام مرخب دې کړل نه به کنه او دا څوک په لګوا چې او داس ته موت ده ځکه چې کنه په سان کې به ولای چې په سان کې به ور شي کنه سرخه دې مفضل ده ولې او چې سرخه دې مفضل ور شي کنه به غالب داس ته کنه چې یا سره بود مو دوزی کنه لأن الاستجاع سبب الاسترخاء المفاسده د ا د سنگ ولا خيبر دا سبب دا ويلتا د ستولي او د ډيلا کولي د باندې په وندې د پره باندې نه په وندې نه وې چې خبره ولا عمر یو شي کنه بالکل کنه نه یې لوستم کېږي نه فاتم کېږي کنه خپل کنه پروزي سبب د استرخاء د مفصله د پره دا سورا د کیاسو و استرخاء د مفصله سبب ده ادا سکل متجکن به لکه یقین پکړه شوه افق احکام د په ځونه غلط باندې بنا دي کنه افق احکام د پر یقین نه شرط چې بالکل صوفي دي یقین نه موجود دي کنه بلکې ځونه غلط په باندې بنا ده نه ځونه غلط چې کنه ته بود وته لري کنه وثابت اتن کل متجکن به کیم هڅه ثابت یادتن ادا سره کې یقین په باندې کړه شوه د عرب د سجا ولا خيب د سنگ ولا خيب دا زريا دو سبب دا د بندې په وسنا ډیلا ولې دی پرا بندینا په ودین ا ډیلا شي سوشي کنه سړی تم کړای نشي کنه خپل پر وځي رنګېږي و استرخاد مفسره سبب دا د وتو کې دي شي پرا اتن ا بدن نه کنه سم خو وځي کنه متیان خپل مړې شي وړې کنه بود مداکل چلېږي کنه حکیم شای کنه چې هغه سبب وي کنه ا خروج د شي پر اتن اصل کې متق یک به کنه لکه یقین پکړه شو اې دی وجه په کال کې چې ثابت اتن کله اصل کې متق به یو صحیح کړه ودا سیدا او دا څه کړه و سبول مزه تا کنه په دا به شي ته وړې بوله غاټه بوله چې ته نه کړې کنه شکمان شو چې نه چې مو داس مې موتی کړې مې موته ا د او د س نه موت په دې کې شک سره ځکه چې او د س یې کې نه کړل او بل کنه نه یقین پوی ده نه غلط ګمون پوی ده هیڅ خلی شک مشوار چې ورس موته کنه موته او کچې ته لټین ته نه وته و او د سموتی په نیاد بوله کنه باولې په نیاد لټین ته نه وته خو یې نه کړل کنه او بیا وته بیا موت نه وچاو داس کنه چې شک مان شي چې مو بیا داس موتی کني موته ځکه چې غلط به داسو چې سړی لټین ته نه ودی کنه بیا په دې وشه که نه هسې ته تویرې کړي وي که نه که نه دا وشه که نه بیا بود بود چلېږي دلې که نه نه نه ټیټه خو نه وته ده اگر که باول هم دې کړي که نه نه خاطه بل نه وړې بولې خو یې نه وته ده که نه یې نه سای که نه خپله که نه طبیعت نه هغه تقاضا وکړو طبیعت اشای وګوري که نه که نه بیا که دا چې طبیعت یې که نه تقاضا کړي وي د بود مو چلولې بود یې چلولی وي که نه هرې به چې بود وځي بیا یې شکمن شوه ده بیا اودس موت ده بالکل اخري خط ته رسېدو که نه تام کې نه وتلی یې او کوم حب چې داسې وي که چې تام کې نه وتلی وي که نه د هغه حب نه داسې متېږي دا هم دې حب ده که دا وي که چې که تام کې نه وتلی به پرېوتلی به وي وایي چې غیر ان سنده یمنو مې سکوت دی دا که ټیک یې منې کوي د پرېوتو کې نه دی هم لاله ګولې که نه ټیک ورته وي که نه ځکه پرېوځي نه کوي دا په پرېوتلی باندې شمېر ده که نه نه دې که سړي که نه او داسې موت ده که نه چې ټیک یې لګولی وي کاغذ که نه نوسته یا